مخکې ردی وضاحت ذکر شوی و ومن نعمره ننکس فی الخلق مراد درینه ارذل العمر تی مراد دی ارذل العمر الله تبارک تعالی انسان پیدا کی بیا ځوانه کی او قوتونه ظاهری او باطینی قوتونه بالکل کار کوي او الله تبارک تعالی بیا ضعیف کی او بیکاره کی نو نکسو پیل خلقی او تاسو ته ما ویلو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه عمر نه پنای غوښتلی نو نکسو فی الخلق حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اغتنم خمسا قبل خمسین پنځه کارونه غنیمت وګڼه مخکې له پنځونه نو یو پهغې کې داره شبابکه قبل حرمیکه وس ځوانې بیا بوډا شي بیا وس د الله تعالی د دین کار کولی شي نوجوانې بیا و بوډا شي د الله تعالی د انکار باندې شي کولی او دویم نبی رسول فرمایل صحتک قبل سقمک وس چې روغي بیا مریض د الله تعالی د انکار باندې شي کولی دریم و غنا کا قبل فقر کا وس مالدار ای دادی وخت دی د الله تعالی په دین باندې په قران باندې خرچه وکا د د قران کریم چې کم مراکز دی مدرسې دی جماعتونو دی پاغي باندې خرچه وکا د قران کریم بیانون کړي د قران کریم زده کون کړي په غي باندې خرچه وک دا دی اوس وخت دی بیا ونه دا وخت لړ شي و فراغه کا قبل شغل کا وس فارغی او بیا به داسې وخت راشي فارغه بنئ نن سبا خو مسلمانان خو ډیر نه دی فارغه خوب نه نه دی فارغه الله تعالی د فراغت درکړی دی اوس په کور کې ټول ورځ ناس یې مزدوري له خونه ځي ځکه ګرمي ده روجه ده نو اوس د الله تعالی دین زکه ګوره چا چې پیدا تی واغستله نو وای غستله درشتمی سپاره تر ورسیدلو مسلمانان به ودی کې یخ بی دا د پته نشته ری په اخر کې هم د سپاره ویل شو دی پنځه سپاره ویل شولې چاته سز دکړله چاته کم عبرت واغسته چا کم عقیده ز دکړله کم اعمال ز دکړل کورونه کې کم خیرونه برکتونه تی ځان تر واستل وخوا غاسم لړ چا په خوبونو کې تیر که چا د الله تعالی کتاب ته تیر که په دوه معنی وخت تیر شو په دوه باندې وخت تیر شو زما دا یقین دی او بلکې دا پوره په یقین او په اعتماد سره وایم زما دا ایمان دی چې څوک قرآن ته کیناستلی دي ان شاء الله دغه ژوندۍ به خطر شي دا زما بالکل یقین دی او که زه ته ویم زر ته خپل حال ویم کنه الحمدلله څه پر کوم نشته لري مخکې راته لږ لږ مشکلات او لږ مرستیا مې او روژه چې شروع شوې ده الحمدلله بیخي برابر یم او مرستیا می سره ګرده می ټیک نه ده د الله تبارک تعالی مهرباني ته وګوره کله چې د ګردې مریض یو غنټه وبونس کی نو هغه چې تلتق وهي هغه نشي ټینګېدلی زما چې څومره درس زیاتیږي الحمدلله صحت مې برابرېږي دا د الله تبارک تعالی مهرباني ده نو وخت نه لاړ پراغ کا قبل شغل کا وخت پس کی تیر کا په خوبونو کې تیر کا ولی الله تعالی بر دې فوار کې سنه تپوس نه کوي قرآن کې الله تعالی د حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی ور دې ته پوس کړي لا یزال قدم ابن آدم حتی یسال عن خمس عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابله عمر دې پس کې تیر کړي ورځ او شپه وا دې پس کې تیر کړي نو دا خلک به الله رسول جواب ورکړي چې شپه می تیر کړي په فیسبوک کې او ورځ می تیر کړي په خوبونو کې دیم په دې کې تیر کړي یا شپه په خوب کې وا او ورځ چیرې ټوله په پټی کې وا شپه دا په خوب کې و او ورځ ټوله ورځ په دکان کې وم او بیا چې ماښام رالم ستړی وم بس سمله سار را پاسه سار د دکان ته ماښام راځه کور ته سمله بس دقه زمونږ او ستاسو را زمونږ او ستاسو زندګۍ ذمواري دا ده مونږ الله ته دې لپاره پیدا کړی چې مونږ دا کار کوو مونږ او چرته د پیغمبرانو سیرت وګورو مونږ او چرته د د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سیرت وګورو چې هغه دا کار کړی چې نن سبا مسلمان شروع کړی دی دغه صحابه کرامو کوړمې نه وي دغه صحابه کرام بیبیانې نه وي هغه انسانان نه هغه هر څه ته محتاج نه ولي نو الله تبارک تعالی پر دې تپوس کوي پنځم په حدیث کې راځي حیاتک قبل موتک وسته دا ټیم دی وسته الله تعالی زندگی درکړې ده وسته دا د مرګ نورسته بیا اعمال نکي که څوک دا وای چې زه به وکم نو کله به وکیته وخت ولاړ ومن نعمره او هغه څوک چې عمر زیات کوم داغي نو نکسو په خلق نو کمزوري پیدا کو داغي پندامونو کې فلا عاقل نه دا خلق عقل نه لري اول ماشوم بیا چره الک شولې ګرځیدو والا شولې بیا ځوان شولې او بیا چره ځواني دی واوا بیا سپینګره شولې په په ګیره کې سپین ډکی ولګیدل وسم ته سم نشولې وسم سم نشولې په دې باندې وجاکم النذیر مخکې مونږ ترجمه وکړه لکه یو ترجمه کې دا امسا دی راواغستله دا امسا چې تر ځمکې د راشي دا ټک ټک کینو معنی دا شول چې په دې ځای کې مرګ دی په دې ځای کې مرګ دی دی د ورځې ته 1500 او 2000 ځله وې ته دا ځمکه را دی لوزم دی لوزم دی لوزم او دا غیر پر تیارې ته نه کې ډېر عجیبه خبره نو نکسو په الخلق تفسیر سمرقندی او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی نرده الی ارذل العمر فلا یعقل د دې نه مراد د قره او د خلق نه مراد اندامونه ته مراد دي نرده الی ارض للعمر فلا يعقل نو بیا په دې کې بیا د عقل نه لري عقل کمزور شي اکثر وای کنه یاره وای اسمه وای پام می وای ګډوډ شوی دی وای سوچ فکر می سره ډیر نشته دی وای ير کیګران هر مو ډیر زیات دي مونږ تی بیا هریږي خو یو شی دی چې مونږ تی هریږي د الله تعالی په دین باندې نه پويږي خو لیکنه په جغ باندې پويږي په یوه باندې پوهیږي په قلبه باندې پوهیږي په کشې په تسکورې وهلو باندې پټي کې پوهیږي په دې هر څه باندې پوهیږي او سپینګیره سړی وای دکانداري باندې پوهیږي په بل څه باندې پوهیږي او په کنزلو باندې ډېر زیات ښه پوهیږي کنزلې ورته داسې معلومي چې څومره بوډا کیږي ورځ په ورځ ورته کنزلې زیاتې معلومیږي خو لیکن کدا نه پویږي نو په سبا نه پوي وزه الله تعالی په دین من نه پویږي نرده الى ارض للعمر فلا يعقل افلا يعقلون ايدي عقل نه لري وما علمناه الشعر اثبات د صداقت د قران کریم او د نبی صلی الله علیه وسلم او زجر د کسانو ته چې قران کریم ته شعر وای وما وما علمناه شعر نه دی خودلې مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم ته شعر جوړول وما ينبغي له او نه دی مناسب در لپاره چې د شعرونه جوړ کی و ما علمناه الشعر د دې دوه مطلبونه په سرینو بیان کړی دي یو معنی ما ین بغی معنی دار چې الله تعالی د تا تعلیم د شعرونو د جوړول نه ور کړی ما علمناه الشعر و ما ین بغی له او ندی آسان دی نبی رسول الله تر شعرونو جوړول د الله تعالی پیغمبر تر شعرونو جوړول آسان نه دي دویم قول لم پسرین داره ما علمناه الشعر نه تعلیم نه ورکړی مونږ نبی صلی الله علیه وسلم تر شعرونو د جوړولو و ما ينبغي له او نو سره دا کار مناسب دی د الله تعالی د پیغمبر سره دا کار د شعرونو د جوړولو مناسب خونه دی چې دا, دا کار وکړي ځکه زیات شعرونه داسې وي چې هغه د حقیقت نه خلاف وي مفسرین لیکلي دي آیات شرح کې الله تعالی تعلیم د شعرونو هم نه ورکړی دغسې د پیغمبر د شان سره هم دا نه دي مناسب چې هغه شعر و شاعري وکړي ځکه چې شعرونه زیات د حقیقت نه خلاف وي په داسې مضمون باندې مشتملي او بله دا چې په ډېرو شعرونو کې دا فصاحت او بلاغت پکې ډیر زیات نه او نبی صلی الله علیه وسلم په اعلی مرتبه فصاحت او بلاغت کې نه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلام بالکل له حقیقت نه خلاف نه نن سبا ډیر شاعران دا سری کنه الا من شاء الله ډیر پکشتره چې هغه د مجاهدینو صحیح حقاقی د شاعری ادا ک ډیر پکشتره ډیر الحمدلله په مجاهدینو کې د شاعران شته چې هغوی د شاعرۍ حق ادا کړ د قرآن په باره کې د مجاهدینو په باره کې د نبی اسلام په باره کې د مجاهدینو د اسلحو او د اسونو او د دغسې د مجاهدینو د سورلو په باره کې د عملیاتو په باره کې زبردست زبردست نظمونه دا ویل شوي او بعضې داسې دي چې هغه خالص داسې لکه ګانې او مرداري یو داسې دی چې یو سړی لګیا دی په پېښور او په اسلام آباد کې ناست یو شعرونه وایي د جهاد په باره کې نو دغه د حقیقت نه خلاف ته دا کیسه او دا شعرونه دا ستا په دې شعرونو کې داسې دي او ته دا ویسه او دا کیسه نو ډېر داسې دي چې د حقیقت نه بالکل خلافي ډېر عجیبه خبرې کوي پکې و ما علمناه شعر او تعلیم نه ورکړی مونږ ته د شعر و ما ينبغي له او مناسب نه دی در لپاره او یا دویم معنا و ما ينبغي له نو ته آسان دی دغه کار ان هو الا ذکر نه دا قران کریم مگر یاداش دی وقت نه دا کتاب الا ذکر مگر نصیحت دی او قران مبین او قران دی ښکارا دا خدا مونږ ته خودلې دی الله تعالی او یغه کتاب دی قران کریم دی لينذر من كان حيا لينذر من كان حي حيا ويحق القول على الكافرين لينذر دیر لپاره چې یاره ورکی ده من کان هغه چاته حیا چې هغه ژوندې وي ويحق القول على الكافرين او پوره شي حجت په کافرانو باندې لينذر اوس الله تعالی دغه ذکر کوي د انذار پیدې الله تعالی بیان کړی دی د دې د دې آیات نو ورستو الله تعالی ذکر کوي وسه اولم یرو ان خلقنا لهم مما عملت ایدینا د دین اوسه تر اخره پورې دریم باب د صورت شروع کیږي تر اخره پورې دریم باب شروع کیږي د دې صورت په دې کې اول دو دلایل عقلی ذکر کیږي اسنان من الادله العقلیه للتوحید دو دلایل عقلیه لپاره د توحید الله تعالی یو او یایم آیات کې او دویم دو او یایم آیت کی زواجر به شرک ذکر کیږي سلور او یایم آیت کی زجر په انکار د قیامت ذکر کیږي و او یایم آیت کی درې دلایل عقلیه د پاره د اثبات د حشر د پاره د اثبات د قیامت نه نوی اتیایم یو اتیایم کی تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته دو او یایم کی او په آخر کې بیا داور توحید ذکر کیږي په درې اتیایم آیت کې اولم یرو آی دیونه ګوري ان خلقنا لهم یقینا موږ پیدا کړی دیو لپاره مما عملت ایدینا د هغه قسم نه چې جوړ کړی دی لاسونو زمونږه هغه سیسو نه دی انعامن چې ساروی دی په هم لها مالکون نه دی دغه مالکان دی دا اول دلیل عقلی په مسله توحید باندې آیات باندې ځان پوهه کې چې مطلب یې سره اولم یراو ایدیو نه ګوري ان خلقنا لهم چې یقینا موږ پیدا کړی دی لپاره مما عملت ایدینا د هغه قسمونو نه چې جوړ کړی دی الله چې جوړ کړی دی ایدینا لاسونو زمونږ جوړ کړی دی الله تعالی وی زما لاسونو جوړ کړی دی او هغه سری انعامن ساروی دی الله تعالی وی مدل دا پیدا کړی دی الله په لاسونو جوړ کړی دی څه مطلب دی دا کنایه در دینه چې الله تعالی کړی دی دا کار بل چا نه دی کړی عام پښتو کې هم خلک دا وایي کنه الکه وایي دا ما په خپله کړی دی دا بل چا نه دی نه درته خبره کوم دې وجه نه امام قرطبي رحمت الله علیه ډیره بهترینه معنا کړې ده چې دغه سره ولګوي دا ډیره زیاته بهتره ابدعناه وعملناه من غیر واسطه ولا وکاله ولا شرکه الله تعالی دا چارپایان یا دا نور چیزونه چې کوم دي نو دا ما جوړ کړی دي من غیر واسطه ولا وکاله ولا شرکه نه پکې زما سره څوک وکیل او نه را سره پکې څوک شریکو امام قرطبی رحمت الله ذکر کړی دا غلی کلی دي علامه بیزاوی رحمت الله علیه یو ډیره بهترینه معنا کړی ده و ذکر الایدی و اسناد العمل الیها الله تعالی لفظ د ایدی نه ذکر کړی دی او بیا نسبت د عمل هغه ته شوی دی عاملت ایدی نه د عاملت نسبت ایدی نه ته شوی دی نو دا تفید مبالغه په الاختصاصی دا پیدا کوي مبالغه په اختصاص کې ای لم یقدر علی لم یقدر علیه احد غیرنا په دې باندې هیڅ قدرت نه لري د الله تعالی نه علاوه د الله تعالی نه علاوه لم یقدر علی احداثه غیرنا د دې په جوړولو باندې زمونږ نه علاوه بل څه قدرت نه لري مما عملت ایدینا دا معنی ده لنډه معنی دا شوله مما عملت ایدینا چې مونږ جوړ کړی دي په خپل مونږ جوړ کړی دي زمونږ سره به څوک شریک نشته لري وکیل سره به څوک نشته لري او نه د دې سيزونو د پیدا کولو د الله نه علاوه بل چا وسته لري بس معنی دا شوله په هم لها مالکون دا خلق دغه مالکان دي یو غټ وای ته وګوره یو ماشومه هغه د پړی نه نیولې او بس هغه ته سنوي اوخ ته وګوره الله تعالی ما دلته پیدا کړی کنه ما لته بي کړی وس که چرته په کور کې یو یو غوالی ونه شول نو بیا سو کرټینګ کی نشی رټینګ ول الله تعالی دا لما تابع کړی او ذل الله لهم او تابع ګرځولې مونږ دیو د پاره په منها رکوبهم رکوبهم نو دیو د پاره سورلی د داغینه و منها یاکلون او بعضی داغینه دیو خوري دغه دغه سینه تاسو جوړوي او هغه سکي کنه افلا یشکرون نو ایدیو شکر نه ده کړي الله تعالی د نعمتونو واتخذو من دون الله الهتن جوړ کړی دی دیو سوا د الله تعالی نه الهتن حقدار د ودنګی لعلهم ينصرون دیر پاره چې دیو سره مدد وکړي شي د الله تعالی نه علاوه تاسو نور څوک د حقدار د بندګۍ نیولې دي ځان د پاره نو لعلهم ينصرون دیر پاره چې دیو سره مدد وکړي شي دا زجر به شرک دی مخکې فلا افلا یشکرون دیو شکریا نه ادا کوي د الله تعالی د نعمتونو شکریا د الله تعالی د نعمتونو نه ادا کوي عدم شکر سره واتخذو من دون الله الهه دا د افلا یشکرون تفسیر شو د آیت شکر دیونه ادا کوي ځکه د الله تعالی نه علاوه نور څوک حقدار د بندګۍ ګڼي لعلهم ينصرون دې لپاره چې دوی سره مدد وکړلی شي خوسته الله تعالی په تور کوي لا استطيعون نصرهم الله تعالی پی رد کړي او دیو طاقت نه لري د دیو سره د امداد کول ولا وهم لهم جند محضرون او دیو به د غیر لپاره جند لخر محضرون حاضر کړل شوی د دې سمانه ده محضرون یو قول لمبسرین په دې کې داره چې دا اول ضمیر وهم دا ضمیر راجع دی عابدان او مشرکانو ته او لهم دا ضمیر راجع دی د دیو الها او ته نو معنا ودا شي وهم او شی به دا عابدان لهم در خپل معبودانو د پاره وهم او شی دا شی دا معبود شود شی دا عابدان لهم در معبودانو د پاره جندن لخر محضرون حاضر کړل شوی تیار دا غیر څوکۍ د پاره په دنیا کې دغه څه شوی ده چې ډیر عابدان مشرکان هغه د خپلو معبودانو دپاره لښکرې دي حاضر کړلی شوي د هغې حاضر کړلی شوي د هغې قبرونو ته حاضر کړلی شوي د هغې هغه ګمبتونو ته حاضر کړلی شوي دي او د هغې څوکۍ کوي دا څوکۍ د څه لپاره کوي داسې دي له هغوی لکه پوځیان او پولیس د هغې څوکیداري کوي چې څوک ترې څه څیز ونه تښتی نقصان ورته ونه رسوي موحد راشي او موحد چېرته د هغې موحد چرته وران نه کی وهم لهم جند محضرون په معنا باندې وزن پوی کوي نو حاصل دا شو الله تعالی وي د دې سره امداد نشي کولای کدا ته چې دا وی چې دا زما معبود دی دا زما الٰه دی نو ته دا سوکیداری بیا ولیکې ته دا پیره بیا ولیکې معبود دی ته وای چې هغه ځان نشي بچ کولای نو هم او شیبا دغه عابدان مشرکان لهم د دې معبودینو د پاره سب شي دغه د پاره جند محضرون لخر حاضر کړل شوی دا د دنیا حال دغه الله تعالی بیانې چې په دنیا کې دغه سیده ډیر مشرکان او ډیر عابدان ډیر منجوران دا په زید پولیسو د پوجانو باندې دغه خپل معبود سوګیداری کوي دغه حفاظت کوي هغه ته ولاړ دي نو لا یستطیعون نصرهم طاقت خو نشي درلې د دیو سره دغه معبودان د امداد کول هیڅ قسم طاقت نه لري کنه وګورئ په دنیا کې چې تر دې په قبر باندې ولې ولاړې تای په پیرداری ولې کوله چې دا دومره طاقت اوس لري نو وهم لهم جند محضرون او وی ودا عابدان د معبودینو لپاره جند لخر محضرون حاضر کړل شوی د غیر سوګیداری لپاره دویم معنی په سرینو د ذکر کړی ده چې دا وهم لهم دا لهم کې دا لام په معنا د علا سره دی نو معنا ودا شي وهم او دا هم نه مراد چې دی د دین مراد دا معبودین تی مراد دی او لهم نه مراد چې دی عابدین تی مراد دی جند محضرون نه معنا ودا شي وهم او شی به دغه معبودین د الها باطله بشي لهم یعنی علیهم په ضد در خپلو په ضد د خپل معابدانو باندې جن محضرون لخکری حاضر کړی شوی په ورځ د قیامت باندې قران کریم کې په بار بار دا ذکر شوله چې معبودین او عابدان به یو بل سره قیامت کې جګړه کوي دا معبودان به ته چې تاسو زمونږ عبادت ولې کوو مونږ خو ورته نه ویل چې زمونږ عبادت کوئ نو بیا به جن محضرون لښکرې شي لښکرې حاضر کړلی شوي په قیامت کې د یو بل سره بحث مباحثه کوي سورې مریم دوه تیا نمبر آیات کې د هغې تفصیل بیان شوی دی و یکونون علیهم ضد شی به دا معبودان د عابدانو په ضد باندې و ودرېږي د هغې ضد کوونکي وي جګړه کوونکي وي چې د هغې سره سوره احقاف کې به راشي شپږم آیات کې دا حالت الله تعالی قرآن کې بیان کړی دی لا یستطیعون نصرهم طاقت نه لري دیو د هغې سره د مدد کولو و هم لهم جدن محضرون او وی به دیو د هغې لپاره لښکرې حاضر کړلی شوي فلا یحزنک نو غمجن دي نه کي تا دغه قول او وینا د دیو تسلي د نبي علیه السلام ته او لا يحزن که قولهم د دیو دا ویناګانی د کوپر او د شرک ویناګانی دغه سی تکذیب د الله تعالی له پیغمبر داری تا خپنه کی مخکې ویل چې خپای نه کی څنګه نه خپکای ته درس کې ټول ورځ لګیای لګیای لګیای او بیا خلک یې ونه مني یوه یوې مسلې باندې عمل ونه کینو انسان خو خپکیږي دا خو غیر اختیاري شی نو مخکې مرته ویلیو د دین مراد دومره خفګان دی چې د الله تعالی د دین کار د نه پاتې شي دعوت د نه پاتې شي دومره زیات خفګان پې مه کوه ان انا لما یسرون یقینا موږ پویګو پاسو باندې چې دوی پټي و ما یعلنون او چې دوی ښکارا باندې کوي الله تعالی په دې باندې پویږي او لم ير الانسانو په دې کې زجر دی په انکار د قیامت باندې اولم یعنی انسان او آینه ګوري انسان ان خلقنا یقینا موږ پیدا کړی دا را منوت په تین دغه نطفه نه په ازا هو خصیم مبین نو پس دا ناسا په جګړه مار شخکارا جګړه مار شخکارا دا الله تعالی معنی دا شوره چې د خپل خالق سره جګړه کوي خپل خالق خالق نه مني قبر نه مني قیامت نه مني دغه سید الله تعالی کتاب نه مني دغه خپل خالق سره بیا جګړه شروع کی او دغه سره مخالفت وکي او ضرب لنا مثلا او ذکر کړی دی دا بیانې زمونږ د پاره مثلا مثال و نسیه خلقه دا مثلا مراد پدې دی کې اعتراض تی مراد دی ډیر عجیبه مثال بیانې و نسیه خلقه او هر کړی دی هغه خپل پیدایش قال من یحیی العظام وهی رمیم هغه دا اعتراض دی دا وزربلنا مثلا دا قال من یحیی العظام وهی رمیم دا دغه تفصیل دی الله تعالی په ما باندې ډیر عجیبه اعتراض کوي هغه عجیبه اعتراض دار چې مې یحیی العظام څوک دی چې ژوندې وکي ژوندې وکي غاډو کې وه رمیم او حال دار چې هغه زره زره شوی دا خبره کوي الله تعالی دا ګور دومره عجیبه خبره کوي چې دا الله تبارک تعالی دا و ونسیه خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم معنی دی دا شو مطلب دا شو چې د الله تعالی د قدرت نه او د الله تعالی د علم نه انکار کوي نو دا ډیره زیاته عجیبه خبره ده و ضربره نامه سره د الله د پاره یو مثال یعنی یو عجیبه خبره بیانوي هغه عجیبه خبره دا ده چې د خپل پیدایش هر کړی دی د د باندې د دغه قدرت نشته دی علم نشته دی خدا د الله د قدرت او د الله تعالی د علم نه انکار کوي دا ډیره زیاته عجیبه خبره ده مثلا دا یو ډیر عجیبه خبره ده قال من یحیی العظام وهی رمیم قلو ته پیغمبر یحیی الذی ژوندی به کیدل الله الله تعالی هغه ذات ان شه اول مره هغه ذات به ژوندی کوي چې اول ځل پیدا کړی دی اول ځل چې پیدا کړی دی هغه به پیدا کوي کنه او هو به او هو بكل خلق علیم الله تعالی په په ټول مخلوق خپل باندې علیم پویا خلق بمان المخلوق دا په قران کریم کې ډیر زیات استعمال شوی خلق بمان المخلوق یعنی دغه راځي مصدر به معنی المفعول کله راځي کله مصدر به معنی الفاعل راځي الذي الله تعالی دا چې ذات دی جعل لكم من الشر الاخضر نارا چې پیدا کړی تاسو د پاره د شنه ونی نه نارن اور پیدا انتم منه توقیدون تاسو دغه نه اور بلوي دین مراد سره شنه ونه د پای کې اور دی نو بصرین لیکل دي دا خو یا یو دوه قسم بوټي او داغي د یو پانه بچره د بل سره ولګوله نو هغې به چې بیا اور کاو اور به د هغې نه بل شو صحیح قول په دې کې دا دی چې په هره ونه کې الله تعالی په شنه ونه کې اور پیدا کړی دی ها مفسرین لیکلي سوا د عناب نه عناب مرخنۍ په مرخنۍ کې دا نشته نورې په ټولو ونه کې دی جعل لكم من الشجر الاخضر په غشنی ونه کې الله تعالی اور پیدا کړی دی او دغه وجه ده تاسو بلیدلی چې د د بجلی تار د بجلی مزه دا چې کولا او د شنې ونې سره ولګي نو دا یو بړق کوي دا هرڅه سوځي بیا دا ولې ځکه په شنې ونه کې اور دی نو اور چې د اور سره یو ځای شي نو هلته کې دوه ګرم تارونه چې یو ځای شي د بجلۍ خو بیا شارټ کوي که نه بیا کرن کوي خامخه دا ولی ځکه چې په شنې ونه کې الله تعالی اور پیدا کړی دی پیدا انتم منه توقیدون نو تاسو د هغې نه اور بلوئ نو دې ته سوچ فکر وکړه کنه چې الله دا ونه څنګه پیدا کړی دی بیا په دې کې دا اور الله تعالی څنګه پیدا کړی دی نو دغه ذات بری پیدا کوي کنه او وليس الذي نو آیا ولې نه دی هغه ذات خلق خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی هغه اسمانونه او ځمکې وی قادرین ولی هغه نه د قدرت لرونکي علا ان یخلق مثلهم چې پیدا کی په شان درې باندې ولی الله تعالی دانش پیدا کولی دا غټ غټ اسمانونه او ځمکې الله تعالی پیدا کړی دي نو ولی انسان الله تعالی دوباره نش پیدا کولی بلا ولی نه پیدا کولی شي وهو الخلاق العلیم دغه الله تعالی پیدایش کوونکی دی العلیم پوه دی په هر څه باندې قدرت کامله د الله تعالی دی علم کامل د الله تعالی دی که دا ځمکې اسمانونه وران کی نور پیدا کولی شي یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار الله تعالی دغه کارم کولی شي نو الله تعالی دا کارم کولی شي چې الله به د اسمانونو ځمکې ورانې کړي نور ځمکه او اسمانو یا پیدا شي هغه قیامت به نو الله تعالی دام کول شي دا انسانان به الله تعالی ختم کی دا به ذره ذره شي دوباره به الله تعالی بیا پیدا کی الله تعالی په دې باندې قدرت لري انما امر اذا اراد شیئا الله تعالی ته کې دومره ذره تکلیف نشته ری اثبات مسله د اثبات د قیامت انما امر یقینا حکم د الله تعالی حکم د هغه یعنی د الله تعالی اذا اراد شیئا کله چې وغواړي یو شی ای یقول له نو و یغی ته کون شا په یکون نو بسغه موجود شي او ډیر مفسرین دا لیکلی دي الله تعالی د کون کلمه وای نه بلکې دا کنایه ده د ارادې د الله تعالی نه او یا الله تعالی کلمه د کون وای او یا نه وای خدای اراده دا اراده د الله تعالی ده بس الله چې اراده یو کار وکړي چې دا دی وشي نو بس هغه موجود شي په هغه په سبحان الذي بيده ملکوت كل شيء و الیه ترجعون دا دلیل دی او نتیجه را د مخکې ټولو دلایلو هر کله چې د الله تعالی په توحید باندې دغه دلایل بیان شول او خصوصا په سوره یاسین کې دی واوریدل نو په سبحان الذي اوس الله تعالی پاکي بیان کې کنه پاکی ده الله تعالی پاکی ده هغه ذات طرف یده ملکوت کل شین چې په لاس دغه کې په اختیار دغه کې بادشاہي ده هر چی ده و الیه ترجعون او خاص په الله تعالی ته ورو ګرځول شي زیاتو خلکو ته دغه معلوم وي دا سور یاسین ته معلوم وي نو الیه ترجعون دب کې را ده کنه د هر سحر سورت یاسین وی خو په مطلب نه پوهیږي چې سوي و الیه ترجعون نو هر سحر دا وی چې الله تعالی ته وردم الله تعالی ته وردم او ان کانت الا صیحه واحده دا به درې درې ذکر شوی دی راتللی په صیحه دی تللی په صیحه دی راپورته کېدلی په صیحه دی نو ته په هر ورځ په سور یاسین کې لګیای سحر او ماښام وی یادې نو مطلب باندې ځان پوهیږي کنه د الله تعالی مخې له ور دي مسله د قیامت پکې بیان شوې ده شفاعت قهري مسله هغه رد شوې ده د الله تعالی نه بیا څوک خلاصولی نشي او د انبیاء علیه صلوات والسلام واقعه پکې بیان شوله د حق پرستو مخالفت مکوه د حق پرستو موافقت وکړه دغه سره ودرېګه د رجل مؤمن په شان کې چې د شجاعت او بهادری په ځان کې پیدا ک نو بسوره یاسین کې خو د واقعه ویره لکنه چې هغه هغه سړی چې کوم هغه نیک انسان چې د انبیای علیه صلوات والسلام مرګرتیا یې کړې وه نو هغه خلکو راونی و شهید یې که په خپو پې وروختل کلمې ترې راویستلې په اره باندې په دوه ځای که په کاڼو باندې ویشته او مرۍ ورله سوری کړله نو په چوکونو کې ګرځاو نو د سور یاسین چې ته وې نو ستا دا به ته وې په زړه کې شي د الله تعالی د دین په خاطر باندې به راسره دا کارونه کیږي دې ته به ځان تیارې دا نه سوره یاسین به صرف ولوله بس خبره خلاص شوله د دې وجه نه مخکې مونږ بار بار دا مسله بیان کړې ده په دې مسله کې د علما کرامو اختلاف دی چې صرف لوستل د قران کریم تلاوت کول او چې ته دا نه وای چې لازم دی چې دې به ترجمه زده کوم په دې باندې بزن پوی کوم په دې کې ثواب شته رې کنيشته نو دا مسله موږ مخکې بار بار ویلې ده د الله تعالی د کتاب د رالیږلو مقصد هغه په دې باندې ځان پوهې کول دي د دې مطابق عقیده جوړول دي نو هسې چې یاد دی که او قاري صاحب او توتی گردان کې نو په هغې باندې خو نه کېږي بلکې دې باندې به ځان پوهه کې پوره پوره به پرې ځان پوهه کې چې الله تعالی ورته څه ویل دي